بسم الله الرحمن الرحیم نو دا د مشرکین یو خو د شرک اقسام یو د مشرکانو اقسام د مشرکانو په اقسام کې دویم قسم مشرکان هغه چې د الله جل جلاله سره به انسانان شریکول بیا د هغه انسانانو یا بوتان جوړ کا یا څه جوړ کا خو بنیادی طور سره به دا شرک سو دا به د انسانانو په شکل کې دریم قسم مشرکان چې دی هغه مشرکین بالملائکه دي هغه مخلوق دی چې د الله تعالی سره ملائکی شریکي چې ملائکی الہ دي ملائکی ارباب دي ملائکی خدایانی دی او یا مطلب دا دی چې تصرفات او اختیارات ورته کامل دی او دا غینه بغوار دا سه قسمه شرک دی تم شرک بالملائکه وی دا مشرکین بالملائکه دا دریم قسم در مشرکان دغه مشرکان دا په کوم قومونو کې وو نو دا په ملل و نحل کې عبدالکریم شهرستانی هغه وی ومنهم من کان من کان منهم يعبد الملائکه بعض خلک داسیو چې هغه به د ملائکو عبادت کول ابن قیم سے وای په اصل کې به عبادت د جناتو کول خود دوی خیال بداو چې د ماته چې کم شکل راخکاره شو د جن دوی به ویګن دا ملائکه دوی به چې کنه دا ملک ته فرشتي دي نو دا خیال به کول او دا خبره به کوله چې مطلب دا د جسمونو نه وتلی دي دای چې کوم دنه په دې جسمونو کې هغه دغه را دن نشوي دي بعد جسمونه به جوړ کړ ایو په دې کې د فرشتو هغه دغه حلول کړ او بیا به دغه عبادت کول نو دا قسمه خلقو ابن کثیر وای من قوم ابراهیم من کان یعبد سور الملائکه السماویه د ابراهیم علیه السلام په قوم کې بعضې کسان داسې وو چې هغوی به د اسماني ملایکو د تصویرانو عبادت کولو د ځان نه جوړ کړو نو څه لیدلي خو نه خو د ځان نه به یې جوړول او بیا به د هغې عبادت کولو صحیح شوه نو فرشتي د الله سره شریکول دا هم سره شرک ښا شرک ته ناروا پوه شئ اوس بعضی بعضی اشنایان کنه جاهلان څوک دي هغه ولي کې په تعویز کې یا جبرائیل یا اسرافیل یا میکائیل خدای دې غرق ته داغه نه اوس په دې کې مدد غواړي جبرئیل او میکائیل او اسرافیل نه په دا غواړي رب د جبرئیل او اسرافیل او میکائیل شته کنه نه دام یو قسم هغه طرف ته ورمایله خلک د دې مشرکین بالملائکه او رد قران کریم کې په مختلفو تعبیراتو سره غم شوی دی یو دغه پیدا کوي چې ګورا دا مشرکین بل ملائکه دا غوی قائد بیانې چې هغه سه عقیده لري یو دا چې دی وای چې دا د الله تعالی لونه دی نعوذ بالله سری لونه دی او مشرک دغه چې کوم دی دا په قران کریم کې چې دوی نسبت دغه ته ملائکو ته د الله د لونو کړه دی نو دا تقریبا شپږ پیری په قران کې راغلی څو واره شپږ واره په قران کې راغلي لکه سوره النحل خیال مو کو ويجعلون لله البنات صحیح شو او جوړی دی الله تعالی لا نسبت کوي الله تعالی ته د لونو سبحانه پاک دی الله د ولدنا د لور او د زوی د دواړو نه ولهم ما یشتهون او عجیب خبر الله وای دادا چې زما د پاره دی لونه ولهم ما یشتهون او دوی د پاره دی هغه چې دی خوخی خپل ځان د پاره خو ځامن خوخی پوه شو کنه بیا ماته چې نسبت کوي زه خو نه زوی غواړم نه لور او بیا ماته نسبت د چا کوي د لونو کوي چې د ځان له لونه نیولې دي عجیب خبره ده خپل ځان ته زوی خوخته او ماته لور خوخه ده نو دا شو دغه شانته په دې عقیده ولا په سورته نحل 58 کې مراد کوي ښا واذا بشر احدهم کله چې زیر ورکړي شي یو تن د دوی ته بل انثى په جنې سره په لور سره راشي او تاسو کله کوم مبارک شه لور دې پیدا شو چې ته وای نو ظل وجهه وګرځي مخدد شي مخدد مسودن تکتور وهو کظیم او په داسې حال کې چې ډک وي د غمنا خو چې پښتون دی کنه ورغر کې دا بیا دغه چې اور لور دې پیدا شو بس په دا تندر لګي ښا څنګه یتوارا من القوم دې پټی کې د خلقنا خلقنا پټی کې ښا من سوء ما بشر به د وجد بدوالی د زیر یا غنا چې د تور کړه شوی دی او خلک بوجره د لور شوی دی پوه نو دې پټی کې را پټی کې او پسې الله سوي الا سا ما يحكمون او بد حکم دې چې دوی کوي نو ما ته خو هي چې د لونه دي نعوذ بالله من ذلک او په خپل باندې د دوی دا عقیده ده صحیح شو دا ورپسې وای ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى دا ورپسې بیا په بل آیات کې دا غوښنه دغه شانتی دویم نمبر قران په دې رد کوي چې ولکه ملائک او ناس اناس نه دي جنکای نه دي ښا جنکای نه دي خدایم غرق کا پوښوي او دمګ پښتو کې هم داسې مشهور چې د ملائکی رالی او ملائکی لاړ خدای دې غرق نه د ما خپل په دې پر دغه راځي چې پښتو لا کنه اوس د عادت شوی نو داسې لاړ او رالی دا خو د مؤنث صيغه دي کنه لن دا ول استعمالی ګلن کې ملائک خو سدي ملائک خو د الله د نور نه مخلوق د الله تعالی د نور نه نه مطلب دا چې د نور نه پیدا مخلوق ته کنه جز خو نه دي د نور نه مخلوق پیدا دی او پاره کې مذکر او مؤنث نشته ښا خو چې لکه د مونږ او تاسو کې دي دا پکې نشته دي نو په دې ولا رات کوي ښا سورته صافات راو باسي 151 نمبر آیات د وشتمه سپاره کې یو سل یو پنځوستم آیات وګورئ تاسو حالت ولا په دې عقیده راکې چې وا ها 151 یو سل یو پندوس اعدام کو ام خلقنا الملائکتا آیا مون پیدا کړی دی ملائک اناسن جنکای وهم شاهدون او دوی الته حاضر دوی قتل چې ما دا جنکای پیدا کول الله وی اعلان کړو وجعل الملائکه الذين او دوی جوړی ملائکی اغا هم عباد الرحمن چې هغه خو بندگان د رحمان دي اناسن جنکی اشهدو خلقهم آیا دوی حاضر پیدایش داغوی ته اشهدو خلقهم دوی د ملائکو پیدایښت ته حاضرو ستكتب شهادتهم نو زرد چې لیکل کیږي گواہی د دوی و یسالون عقیده د دوی یا خبره د دوی و یسالون او د دین بیا پښتنه کیږي او درګر دی بارا کې بدن پښتنه او چې ته خبره کې دان دي دریم د دوی په عقیده باندې رد کوي چې ګوره دوی الله لره جز ثابتې تی ثابتې جز بچې د پلار جزئی کنه پوه شي نو دوی د جزئیت قائل دي دا په دې باندې ولارت کې سورته زخرف هم دغه سورته ته او پاره کې 15 آیات دی 15 آیات ومکته وجعلوا لله او جوړی دوی الله لره من عباده د بندګانو داغنا جزءا جزء دینه مراد ملائک دی ښا دا ملائک دی یادې دغه رنګ کله زجر ورکي او کله تخویف ورکي کله اشکنی او کله دمکی ورکي په عبادت دی ملائکو باندې هغه د دې لپاره وی چې ګوره دا عبادت ناروا صحیح شو لکه سورتی سبا دویشتمه سپاره کې دی 41 یو سل وختم آیات ته آیا دغه مشرکان ایاکم کانو یعبدون وستاسو عبادت کوونکی دوی ستاسو عبادت کو نو قالو غی ورته سبحانک یا الله تپاکی د شریک نه تپاکی د شریک نه انت ولینا ته زمونږ کارساز او متصرف من دونهم غیر د دوینا بل کانو بلکې ود یعبدون الجنه چې په حقیقت کې دوی د جنات عبادت کولو اکثرهم بهم مؤمنون ډیر د دوی نه پاوی باندې ایمان راوونکي وو دا اصل کې د جنو عبادت کولو الله دی به ویګن دا فرشتي دي مونږ نو زمونږ عبادت د سره نه کړي مونږ ستا پاکي بیان او مونږ عبادت ستاره بغیر د بل چا نه دا بل ګورا نو قیامت باندې دمکی ورکړه و یوم یحشرهم الله اذا جمعکم بم پختنه وکم چې دای به د صورت دای به د ملائکو نه کوم دنه سره جوړول شفاعه وی دا به موږ له پزور سفارش کې قهري شپ سفارش مې توقتی یاد کوخه قهري شفاعت پر لکې صورت نجم شپږشتم آیات ګوره صورت نجم وشتم سپاره کې د شپږشتم آیات ته وکم من ملک فی السماوات پیدام کو او ډیر ډیر د ملائکو نه پاس مانونو کې لا تغنی شفاعتهم شیئا فائدہ نه ور کوي دوی ته شفاعت دا وی هیڅ هیڅ شفاعت ته فائدہ نه ور کوي الا من بعد ان یاذن الله مگر دا وی شفاعت بچلیږي خو پس دا غینه چې الله اجازه کوي لمن چاله به اجازت کوي لمن یشاء هغه چاله چې الله یې وغواړي چې الله یې وغواړي څوک ته مؤمن دی مؤمن لا ويرضا او الله دا غنه خوشاله وي چې دا الله د چانه خوشاله وي اغلب له سفارش اجازه ورکړي دا خو نه چې بس ملائک چې وایي نه دا نو بس هغه وایي چې خامخا دا دا نه بل په دې خبره لرت کوي چې ملائکو کې د الوهیت صفات نشته د الوهیت په صفاتو کې د ټولو نه غټ صفت غیب دی چې غیب ورته معلومه علم غیب هغه پکې نشته دی سورته بقره 213 آیات 32 نمبر آیات وګورئ بار بار هم کتلې پیدا مو کړ قالو سبحانك وی دی ملائک سبحانك پاکی دا الله تعالی را لا علم لنا منتبر علم نشتره منګه ته علم نشتره الا ما علمتنا مگر اغه علم دراته چې تارا ترا کړه دے مون سره خپل علم نشتره انك انت العليم الحكيم یقینا ته پویا او حکمتونو والای ته پویا الله مونږ نه علم غیب وسره نشته لا علم لنا چې دا الله تعالی طرف ته علم نه ورکړل شوی چې ورکړل شو خو ماته ستوي ویل بزازیا او پتاوی مې ته ذکر کړی وی چې هغه وی چې دا بیا غیب نه پوه شو کنه چې وحی ورته رااله یا الهام شو یا پسترګو غوګونو پوزا او په دې سونه باندې مخصوص کړو بیا غیب نه دی نو چې کم ورته الله نه ورکړی هغه غیته پته نه لګی ښا اس پته ورته نه لګی بیا نو دا غیب نشته اتم دا دی چې د دوی تسبیحات الله ذکر کوي تسبیحات چې ګوره دی د الله تسبیح وای او د الله عبادت کوي نو چې د الله عبادت کوي نو څنګه بیا د الہ شي لکه سورته رعد کې براشي ويسبح الرعد والملائکه من خيفته آیات مان اوسه ويسبح الرعد والملائکه من خيفته او دا رنګ سورت انبیاء کې هم راشي ومن عنده لا یستكبرون عن عبادتي ولا یستحسرون نو دا د الله تعالی عباد دي دا رنګ دا بدا بل دا به ثابت یو چې دای د الله تعالی عبدیت خوخی چې موږ د الله بندگان شو د الله عبادت کو دا نه خوخی چې د معبود شم پرشتیم دا نه خوخی ښا ملائکم دا نه خوخی لکه سورت النساء 172 نمبر آیات رو باسه یو سل او دو او یایم آیات یو سل لن يستنكف المسيح هرگز بد نه غنی عیسی علی السلام ان یکون عبدا لله چغش بندا د الله ولل ملائکۃ المقربون او نه ملائک دا شی بد غنی ملائکم دا بد نه غنی چې موږ د الله بندگان شو هغه هم دا خوخی ښا صحیح شو بل بدا ذکر کوي چې خاطر تواج دا ملائک د الله سره شریک دي او دا الہ دي نو الہ خو صرف خود مختار ای کنه دی عاجز مخلوق دی څوک دی عاجز دی سړی دی کی اختیارات نشته ور سره دا به ذکر کوي په کم ځای کې نو دا بل ته ذکر کې په صورت اعراف کې خ سورت اعراف 206 نمبر آیات راو باسي نه هم کوي خنه هم کوي اخیری آیات ته سورت اعراف سے ختمی کی کنا اخیری آیات ته ان الذين عند ربك یقینا اغه ملائک چې ستا رب خوا کې دي لا یستكبرون عن عبادته لوی نه کوي د عبادت د الله نه وله یسجدون او هغه ته سجدې لګي تابعداري دي د اختیار نشته دی ګوره عمر دو سورته انبیاء وګورئ ولسمه سپاره کې شپږشتم آیات پاره کې دوی عجز ښکارا کوي ښا عاجز مخلوق ته تابعدار مخلوق ته ښا 26 26 پیدام کو بل عباد مکرمون دا پرشتي یادې ښا بلکې بندگان دي د الله تعالی عزتمن لا يسبقونه وړاندې کیږي نه د الله نه بل قول په وینا کې وهم بامره يعملون او دوی د الله په حکم باندې عمل کوي ها صحیح ده کنه یقو ها ها وهم بامره يعملون دوی د الله په حکم باندې کار کوي نو دوی د الله د حکم نه بغیر اخو دې خو کول نه شي څنګه اختیارات نشته اختیارات نشته ښا نو الہ سو یو خود مختار بل وګورئ سورته صافات کې سورته صافات کې د سلور واړو په یو ځای باندې تا فالتالیات قسم می دی پاغه فرشتو باندې چې تلاوت کوونکې دي ذکرن د کلام د الله د توحید د الله هغه خو الله لره پاکي بیانې رست پسې وای ان الہکم لواحد یقینا الہ تاسو یو دی رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو دی و ما بینهما او په منځ د دې کې و رب المشارق او رب د مشرقونو دی بیا ورپسې د ستورو عبادت استغه کوي اوس د انسانانو چې شریکول فاستفتهم نو الله وی پختنه تنو کا اهم اشد خلقا آیا دوی سختی په پیدایش کې ام من خلقنا یا هغه چې نور سيزونه ما پیدا کړی دي ان خلقناهم یقینا ما خو دوی پیدا کړی دا انسانان من طین لازب دا خټه سلیخنا کنا د خو پیدا د مخلوق ته انسان مخلوق نو ستور مخلوق جنات مخلوق خیال مو ده کنه به اختیار او فرشتي خو دومره عاجز دي چې د الله په عبادت کې صفونه تړي او د الله عبادت کوي هغه غریبانو سره غلي ام په دې سورته صافات کې بیا 155 وګورئ یو سل 15 500 یو سل شپږ 500 155 156 وګورئ پیدام کو فرشتي وای و ما منا ملائک وای و ما منا او نشتر زمون نه یو تن الا له مقام معلوم مگر دا خو یو ځای معلوم د عبادت دی پوښوي او ګوره د خپل اختیار کې مونږه عاجز یو ښا مونږه یو معلوم ځای دی غینا خو دی خو کې دین شو و انا لنحن الصافون او یقینا مونږه صف تړون کیو عبادت د الله تا و انا لنحن المسبحون او یقینا مونږ پاکي بیانون کیو د الله تعالی د شریکنا مونږ خدای الله په خپل د شریکنا په دغه کو به اختیار شو کنه شو به اختیار یا عاجز مخلوق سوره التحریم سورة تحریم اته ویشتمه سپاره کې دی ختمېدو ټیم کې لما تحرم ما حل الله هغه کې شپږم آیات وګورئ پیدا مکو شپږم شپږم نافرمانی نه کوي د الله تعالی په هغه څه کې چې هغه ورته سو کې امر وکي او ګرځي د الله د امر تابعدار مخلوق ته ښا ويفعلون ما يؤمرون او کوي هغه چې کوم ورته امر کیږي بالکل مکمل تابعدار عاجز مخلوق ته د څنګه وای دا خود مختار دی او دا الہ دی نو دا په دې طریقې سره قران کې کله داسې ځایونه ګوري نو تاسو پته لګی چې رد په مشرکین بالملائکه باندې ملائکه چې چا د الله سره شریک کړی دي نو هغه په دې طریقې سره رد کوي تاسو ولید کنه په عجیب انداز قران کریم د شرک بنیاد وباسي ښا بنیاد وباسي اوس وګورئ مشرکین بالجن چا چې د الله تعالی سره سکړی دي جنات شریکان کړی دي په هغه باندې قران کریم څه کوي رد کوي ها رد کوي او مشرکین بالجن چې ده نو دا غوی عقاید ذکر کوي چې دا غوی ساقاید وي دا غوی عقاید واورخه یو عقیده دادا چې دوی به وی چې دا د الله تعالی شریکان دي په صفاتو کې او په افعالو کې لکه سوره انعام کې آیات 101 ښا 101 یو سل یو ومه سپاره کې راځي یو عقیده دا وا وجعلوا لله شرکاء الجن او مقرره دی الله تعالی لره شریکان الجن جنات شریکان سمانه ده شریکان دغه معنی ده چې په صفاتو کې او په افعالو کې دوی وایي چې څنګه الله عالم الغیب داسې پیریان عالم الغیب څنګه چې الله تعالی متصرف داسې جنات متصرف داخې د دې لري ها پیدام کو کم صحیح شو وجعلوا لله شرکاء الجن ها ها وجعلوا لله او جوړی دی الله لره شرکاء شریکان الجن د جناتنا صحیح شو اوس بل دا دی چې دا د جناتو مشرکان چې دي کنه دا په جنات کې الله تعالی شریک نو د دوی بل عقیده دا ده چې دوی دوی ته تصرف ثابتوي دا متصرفین دي څه شي دي متصرفین تصرف کوي قدرتونه لري 50م آیات په سورته کهف وګورئ سورته کهف 15مه سپاره کې ده افتتخذونه آیا تاسو جوړوي دا ابلیس و ذریته او اولاد ددو اولیاء کارسازان خوشی من دونی غیر زمانہ وهم لکم عدو او حا یا دال چې اولیاء مانن دغم راضی دلته کې مددگار کارساز او یا دوست دا دوړ راضی وهم لکم عدو او حال دا ده چې دا ستاسو دشمن دی دی ستاسو دشمنان دي بئس للظالمین بدلا دعوش بل راشه دا وای چې ګورا مشرکان بل جن چې وغي به عبادت د جنات عبادت په کولو سبه کولو عبادت سوره سبا یو سل وختم آیات وختي تیرم شو او که بیا هم ګورئ فرشتونو چې الله تاسو کې اها اولای یاکم کانوا یعبدون ایک سو سترہ نمبر آیات یو سل اول لسم آیات خا وقتی تاسو یو موضوع کرا استے ہوں ہاں وقتی میں یو تو درا استے ہو سے بیارا ہوتا ان یدعون من دونه دوی مدد نغواړي غیر د الله نه الا اناثا مگر د جنکونا و ان يدعون اور پسې وګورئ او دوی مدد نغواړي الا شیطانا مریدا مگر د شیطان سرکشنا داغه نه دوی مدد غواړي جناتو نه غواړي دا معنی پوښ بل دا دی چې دوی عقیده لري چې د الله او د جناتو ترمنځ نسب دی بعض حقیقتا وای بعض مجازا وای هغه دواړه عقیده لکه سورته صافات کې درويشتمه سي پارا کې 158 نمبر آیات یو سل اته پنځوستم آیات وجعلوا او دی جوړی بینه فمین د الله کی و بین الجنه او فمین د جناتو کی نسبا څه نسب دیل ته نسب جوړی دا دغه صحیح شو دغه رنگي کله د جنات په جنات سره پناه غواړي پناه خو په الله سره غواړي کنه اعوذ بالله نو دای پناه په چا سره غواړي په الله سره غواړي چې کله مصیبت مشکل وته جوړي کنه نو بیا دا راکړي لکه سورت جن شپږم آیات کې راځي سورت جن یو کم ډیر سم چې پارا کړو 29 کې او دا غي شپږم آیات دی وانه او یقینا شان داده کان رجال وسړی من الانس د انسانانو نا يعوذون چې پناګان به غوخته برجال من الجن په بعض سړو د جناتو باندې فزادوهم نو زیات ک دی انسانانو هم دی جنات لرا رهقا سرکشی لا بڑل په وادی کې به ودریدل په غره کې به ودریدل او आवाज به وکړو یا صاحب الوادی او یا سید الوادی زه پتا سره پنا غواړم چې ماته څوک نقصان راو نه رسي خوش به بلاغه په نوم باندې نظرونه مور کول خوش هغه جنات به بیا راکول هغه له به نورم سرکشي زیاته هغه له به قرآن ورکړه قرآن مخلوق هغه له به خوان ورکو هغه به یوې غاړې نه आवाज ته وکړ بلې غاړې نه ورته شکل جوړ کا نور به پسې راول خو شو او دا به چې هغه کې بمدا د غراغه چې موږ د دوی معبودان یو نو دای سر کې شو بل په دوی باندې رد کوي کنه چې دا دای کې اولوہیت نشته په دوی کې د اولوہیت صفات نشته دی جنات کې خدا خو دوی قائد چې ردونه په کې صورت سبا سوار لسم آیات کې وې دوی کې د اولوہیت صفت نشته دی سورت سبا دو اشتمه سپاره کې سوار لسم آیات کې ال توجه دی کې د اولوہیت صفت نشته ځکه د اولوہیت غټ صفت څه دی هغه علم غیب څه دی جنات ته غیب نه معلوم یاره ورته ګوره او واقع مې ته بیان کړی و سليمان عليه السلام دا دغه شو دویم نمبر د جناتو عاجزی ته بیانې والکا دا جنات ډیر عجز مخلوق ته ښا د جنات ډیر عجز مخلوق ته دی اختیارات نشته دی الہ چې وی دغه اختیارات سورته بنی اسرائیل 15 لسمه سپاره ده اتا ته ایم آیات راو باسي پیدا مکو قل ورته وایا صحیح ده لئن اجتمعت الانس کچر تراجم شي انسانان والجن جنات علا ان پدی خبر باندې یاتو بمثل هذا القران چراوډي دغه شانت قران د دې قران غوند کتاب او جوړ کی لا یاتون بمثله نشی راوړي دغه د قران غوند کتاب ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشی بعض د بعض سره معاون جنات عاجز دي داسې کتاب دی جوړی ک اولوهیت پکې نو بیا خو سره اختیارات قدرت پی بیا خو داسې کتاب جوړ نشي جوړ سورته سبا کې دویشتمه سپاره کې دولسم آیات ښا دولسم آیات اونې دو ومن الجن او بعض الجناتنا من اغو يعمل بين يديه چې عمل به کولو ها وړان عمل به کولو او مخکې د چانا مخکې د سليمان عليه السلام د سليمان عليه السلام په دغه باندې په امر باندې بچریدل باذن ربه په حکم در رب داغو ومن يزغ منهم اغسوک چې بکوک شل دوینا اخوا دی خوا به کول چې نوې کو کار به سم نکو نو عن امرنا د امر زمونږ نذقه یا دا دی چې په آخرت کې دی چې څوک د دوی نه کوب شي نذقه من عذاب السعیر نو موږ به اوسه کو دتا د عذاب دا اور ګرم کړی شوی نه نو په دې ځای کې ومن الجن من يعمل بین یدی دا جنات ګور سليمان عليه السلام ته مزدوري کوي سړی پوش مزدوري سړی الہ مزدوري کوي دا نه کوي ښا دا کارونه نه کوي دا رنگ راشه سورته صاد پسې ده کنه دالت مخ کې تلار شي درويشته مې سپاره کې صاد ده و آخرین او نور مقرنین چې هغه کلک ته په واسطه تړل شي فل اسفات په زنجیرونو کې نور په زنجیرونو کې را بند نو خاطر اوس وایي چې الہ وی هغه څو په زنجیر کې تړل شي نشي تړل ښا دا نه کیږي سورۃ الرحمن وګورئ رحمان عاجزی ذکر کوي ښا سم عاجز دی درې دیر شمایات 33 آیت نمبر 33 ښا وښتمه سي پارا کې سورۃ الرحمن صحیح شو خلق الجان الله تعالی څه پیدا کړل جان پیدا کړل خدای مخلوق ته دا رنګ بیا سورته حجر کې مراد جوال جان خلقناه من قبل من نار السموم دا خو دا راځي دا یې غنی کړي ښا دا یې نکره دا دغه پکې څلورم دا دا کړي وې څلورم دا ور کړي خو څه کنه دا ابلیس دا رستونه جن د ټول نه مشر چې هغه جان بابا صحیح شو څلورم جنات چې دي جنات چې دي جنات چې دي نو هغه د عبادت لپاره پیدا شوی دي بلا دغه دا کوي چې جنات هم د عبادت لپاره پیدا دي سورته زاریات شپږشتمه سپاره نه وېشتمه سپاره وېشتمه سر ده بالکل التسوي وما خلقت الجن او ما ندی پیدا کړی جنات والانس انسانان الا ليعبدون مگر د دې لپاره پیدا کړی چې یوازې زما عبادت وکي نو دې په خپل د عبادت لپاره پیدا لري تعالی د معبود جوړ پوه شو کنه جن خو دې لپاره پیدا لري خجی بل برته داخل چې ګوره جنات چې کنه تقوا دې په جنات باندې جنات علی هدی جنات په خپل باندې د الله د حکم تابع دی هغه په خپل ایمان راوړل هغه په خپل قران باندې نو چې څوک الہ یا په بل چا ایمان نه راوړي ښا تاسو وګورئ سورته جن وګورئ اول سره وګورئ بس 1 او 2 آیات قل اوحي الي ورته وایا ما ته وحی شوی دا انه چې یقینا استمع نفر من الجن وکي خود دی قران تاسو یو څو کسانو د جناتنا نو فقالوا غيوي ان سمعنا قرانا عجبا یقینا موږ خو واوري د قران عجيبا يهدي الى الرشد چې هدایت کوي الى الرشد خیر طرف ته فآمنا به نو موږ ایمان راوړو پاغي باندې ور په خپل وای موږ ایمان راوړو خه خپل وای مونږ شرک نکو ولن نشرک بربنا احد دا پس بل والا او وای مونږ خو سده مونږ نه شریکو د خپل رب سره هیڅ کو نه چې بل څوک نه شریکې ځان به شریک کی بیا پس وای وانه تعالی او یقینا لوی د جد ربنا شان در رب زمونږه متخذ صاحبتا ندنی ولی هغه خذا ولا ولدا او نه بچي خوش دا د دې دا وم نمبر الله تعالی زور نه ورکی په عبادت ته عزا باندې وخت نه ته وی چې عزا نه وای عزا ورست راځي عزا خبر پوه شو جنی دا خبر عزا رااله اوس عزا په عبادت باندې الله تعالی سور کړ دې زجر ور کړ دې شکنلی دي خلق سوره النجم نلسم او شلم آیات ګورم افرایتم اللات والعزا آیا تاسو فکر کړی دی په لات کې او په عزا کې ومنات الثالثه الاخرى فغ منات کې چې هغه دریم دی بل نو هغه براش دا تاسو دا وای تاسو دا عقیده لرلی دا افرایتم یعنی ال اعتقدتم تاسو عقیده لرلی دا په دې کې چې لات چې کوم دی یا منات یا عزا دا مالکان د نفع او د ضرر دي نو دا عقیده مسله دام باطله ده دام باطله ده دا عزا په باره کې دوی وایي چې دا عزا چې و دا جنیه ښځه وه په وادي سقام کې دوی د هغې حرم جوړ کړی ونی وی وی دا مری بی دی باندې عزا دا د عزا دغه د حرم دی بیا با ها او دا دربار دی دا چې کوم دغه دې تم ګوتې وروړې نو بس دا وداس چل در باندې وشي او الته مذبح جوړ کړو ورله په غب غب مقام کې الته وتل او داغي عزا په نوم باندې به نظرانی علالو لنته پوښوی نو دا دغه وکیدو زید ابن عمرو ابن نوفل بیا راغه او هغه سو کړو هغه د دینه انکار وکړو ها زید ابن عمرو ابن نوفل راغه هغه وی ترکت الله تول عزا جميعا ما لا تو عزا ټول پرې خودل کذالک يفعل الرجل البصير دا په جاهلیت کې وخا پوښ د نبی رسول الله مخ کې خو په دین ابراهیمی باندې دغه رنګي یو لیدون کې سړی داسې کار کوي فلا فلا العزا ادين ولا ابنتيا ولا سنمي بني غنم ازورو وی نه ز چې کوم دی د عزا په دین باندې او نه داغه د دولونو په دین باندې او ولا سنمه بنی غنم ازورو او نه زاغه دو بوتانو د بنو غنم تزم چې داغي زیارت کوم ولا هبلن ازور وکان ربا او نه زه هبل ته زیارت تزم او نه او غرب وو په کوم وخت کې لنا فی الدهر اذ حلمی صغیر په هغه دور کې چې زما عقل کار نه کولو په هغه وخت کې مونږ ته رب رب وی دی هبل ته مونږ رب وی دا ټول مې پرې خودل ښا پوه شئ نو دا عزا وا د عزا بیا خپل منجوران د بنو شیبان قبیلې نه ابو حیحه دا غي مشهور منجاور هغه راغه هغه بیمار شو مړ کېدو جړل نو ابو لهب ورته ورغه چې ابو لهب ورته ورغه ابو لهب ورته وی ولې جاړي د صد وجنه جاړي وی ما یبکی کا اخوف موت کا سدی جړی وی مرګ دیر نه جاړی هغه ورته وی نه نه بل اخاف الله تعبد العزا بعدي وی دینه په دې یریګم چې زمانہ پس بیا څوک د عزا عبادت نه کوي نو دا کوم دغه نو ابو لهب ورته وی والله انه لم يعبد لاجلك والله لا تترك العزا بعدك دا استاد وجه نه عبادت نه کیده د عزا خپل مقام دی قسم دی په الله دې د عزا عبادت پښتانه پس نه پرې خود لګیږي کیږي به عبادت پې کیږي ابو طالب خوشاله شو چې دا خلیفہ مشتا خوښه نو دا سو دا دغه وخا بیا دا عزا نو دغه اهل تاریخ لیکي چې دا جنیه وا کله کله په بطن نخله مقام کې دا راخکارا کیده خوښه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه نو خالد ابن ولید چې کوم دی رضی الله تعالی عنہ هغه بطن نخله مقام ته ولېګو او ورته وی هغه درې ولید کی کرته ولاړی دا کټ دا کټ نو چې لاړو نو یوې کټ کړه هیڅ شی مو نه لیدو دوی مې کټ کړه هیڅ شی ونه لیدو چې کله درې مې کټ کولا نو یو تک تورا ببر ویختو والا او شنو سترګو والا خزر احکارا شوخه چې راخکارا شو او دا غي سره غمین جوړل تک ناس ورته وی او عزا وی څه چلو کا عزا غ خدای خپل خدای ته وی ویس شدی شدتن ځان مضبوط کا لا تو کذبی زماره خبره تکذیب مکوا خو علا خالدن د خالد خلاف را پاسا الق الخمار غلو پټه دی وګرځا و شمری بڑ دی مرا کاګه څه چلو کا وی کنن د خالد قتل نکړو کنه نو بس ذلت په برخه شو بس لاړې تباہ او برباد شو خالد رضی الله عنه و فرمایل وی یا عزا کفرانک لا سبحانک پوښی اے عزا پتا کفر کوم ستاسو پاکی نشته دی انی رایت الله قد اهانک ما الله لیدل لري چې تا تی ذلیل کړي تن نن ته ذلیل کړي قتل کړه هغه خزه په سنواله هغه قتل کړه بیا هغه دغه من جوړ چې وغه نبی اسلام تراغه تو بیا وباسله دغه خوخه نو دا به هر حال قران کریم د جناتو په عبادت باندې څه کړی دی د جناتو په عبادت باندې قران کریم دغه شان رد کړی دی ها دای دغه دغه شو اوس دا خو تاسو ذکر کنا سو قسمه شرکونه رد شو شرکونه خوش پک قسمه ور سره شرک البرکات او شرک شفاعت قهری اته قسمه غجو شو او ورسره مشرکین څلور قسمه مشرکان باندې سره غیرت راغی اوس چې دا راغی کنه نو دام د سره په ویلا دومره چې ځان کړو دا دومره ځان مو د دې لپاره کړو دا یاد کړئ چې قران کریم کې به کله کله دعوه په یو صورت کې په شکل د دغه توحید په یو صورت کې په شکل د دعوی باندې راشي په شکل دعوه ورته وایي موضوع ورته وایي مقصود د صورت ورته وایي محور د صورت ورته وایي په صورت کې یو دعوی خوش موږ استادان به دعوه وي دعوه ته کوي چې روسته په دلایل ویل کیږي کنه نو دلایل خو دعوه ثابتې نو هغه موضوع د صورت هغه نو بس بیا دا هغه نه ټول صورت دا هغه نه راتاو شي بعضی د هغې دعوی دلایل بعضی د هغې دعوی د منونکو د پاره سی زجرونه بعضی د هغې دعوی د منونکو د پاره دمکۍ بعضی د نه منونکو د پاره نه نه منونکو نه منونکو د هغې بعضی د هغې دعوی د منونکو د پاره بشارتونه بعضی هغې دعوی طرف ته ترغیبات دا داسې په دې طرز باندې ټول صورت یو ځای ترجمه کیږي ښا ان شاء الله چې کله وایو په خیر بیا په تاسو پوه شئ نو اوس په شکل د دعوی باندې په کوم صورتونو کې کوم دعوی د توحید راغلي دي چې هغه د دعوی په دعوی په شکل ګرځیدل دي خو اوس په توحید هم ذکر وکړي شرکونه ټول رد شو نو هغه تقریبا چې ټول قران کې وګوري صورتونه وګوري نو دا توحید خو ډیر زیات ذکر شوی دی خو په شکل د دعوی تقریبا دولس تعبیرات دي ها سو تعبیرات دي دولس تعبیرات په مختلفو صورتونو کې راځي کله به دا تعبیر داسې وي ها موږ به صورت دعوه داسې بدو چې څنګه دا العبادت لله وحده دعوه د صورت ته عبادت یو الله لره یو الله لره دی لکه دا دعوه د صورت بقره راوي باسي صورت بقره دوه اجتماعات یو اجتماعات دا بیا پس دلایل دي خو وروسته نتیجه ده بهر حال اخو بیا غټم کې وایو نو څه دی کله د صورت دعوی توحید فی العبادت العبادت لله وحده دغه شانتم دک دعوه په صورت هود کې مراغله ده سورت هود یو لسمه سپاره ته ختمي کې او دولسمه شروع کیږي دغه نه لګ مخ کې دا العباره کله به دا دعوت توحید په صورت کې په دې شکل به دا ټول صورت دی دا تراځي ښا ک امثالی کنا ک ک تخویفات ک بشارتونه کله دویم عنوان والے کله به دعوی په شکل د تسبیح باندې په شکل د سبانه وي دام شرک زارت کوي کنه توحید دی کنه دعوه توحید کوي خو په شکل د چا باندې په صورت د تسبیح باندې په تعبیر د تسبیح باندې او دا په قران کریم کې په شکل د داوی باندې سورته بنی اسرائیل تاسو وګورئ پینځل لسمه سپاره اول دی بالکل داوی بیخی د سورته په اول کې تر راغلی سبحان الذي اسرا بعبده کلمو کو په تسبیح سره دا وشوخه سبحان الله دا د سورته داوی فسبح بسم ربک العظیم سورت واقعہ کې راځي 74 نمبر آیات سورت دغه کې دغه شان راځي حاقه کې فسبح بسم ربک العظیم نو ماضی مضارع امر دا مصدر دا ټول طریقو سره د تسبیح دعوه وکړه دام دعوه توحید به مونږ ته وایو سو ته وایو دعوه توحید کله به دعوه توحید راشي په الحمدلله سره دا دا داوه بیا په پنځو سورتونو په اول کې راغلی فاتحه کې راغلی الحمدلله رب العالمین انعام کې راغلی دا الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور نو بیا سورته کهف کې راغلی دا الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بیا سورته سبا کې راغلی دا الحمدلله الذي له ما في السماوات وما في الارض بیا سورت فاطر کې مراغله د الحمدلله فاطر السماوات والارض دا څنګه دا دعوه د سورته کله به د توحید دعوه وي خو په الحمدلله سره به دا راځي دا بیا الحمدلله په دعوه کې دغه 50 سورته په اول کې راغلي ښا خدي کله با دعوه د صورت په دې کې راشي چې الوهیت خاص الله لري الوهیت څه چې نه ماته توي چې د الٰه معنی به ان شاء الله په خپل ځای کوم صحیح شو الوهیت صرف معبودیت نه لري خاطر بس الله معبود دی او دک عبادت چې د مونږ او داس مونږ کو بس دا صرف دی نه نه اله داس یو کامل جامع صفت ته د الله تعالی د دو صفاتونو د الله ډیر جامع دي او هغه بل چاته نشي ویل یو الہ یو رحمان خوش یو ذاتی نوم دی الله صحیح شو کنه او الہ او رحمان د الله تعالی خوش کنه داسې نوم نه چې دا جامع دي مثال بلا تمثيله پوه شو کنه تمثيل نو مثال نه ورکو خو لکه د بادشاه د ملک د صدر یو خپل نومي خو یو صدر مملکت خبر اورته دي کنه نو دا الہ او رحمان چې دي کنه دا ګوره داس نمونه دي دا ته بیا کله ان شاء الله تعالی وایو چې الہ دی پرند خاص چې صرف عبادت الہ یو عام مفهوم دی الہ معبود توای الہ حاکم توای اله مددګار ته وایي، اله خالق ته وایي، اله مشکل کشا ته وایي. اله چې کوم دی قانون جوړ قانون را لیږونکي ته وایي. اله هر هغه چا ته وایي چې مطلب هغه د کاملو صفاتو لپاره جامع دی. پوه شو کنه نو کله به دا داور توحید وی خو په صفت د چا سره وي د په لفظ د الہ سره وي ښا لکه سوره بقره کې دا دعوت راځي نو دا بیا په الہ سره راځي لکه سوره بقره 163 دویمه سپاره وګور یو پیر خدا دعوت په اعبدوا ربکم سره او دویمه پیر دا دعوه ده و الہکم الہ واحد او مونته کنه و الهکم اله واحد لا اله الا هو دا وګوره دا ور توحید دغه په لفظ چا سره ده خا و الهکم اله تاسو دلته کې خو جامع معنی براخلی اله حاکم تاسو اله مطاع اطاعت بد چا کیږي داغه بکیږي اطاعت لذاتی الہ معبود تاسو درې واړه معنی راځي کنه ځکه مې دا کړه مانس دغهونه کما چې دا په خپل ځای باندې تر باندې بوج نشي دغه رنګ سورته بقره 255 کې بیا دا دعوه تکراری ښا آیا کرسی دا الله لا اله الا هو الله نشته دی حاکم نشته ده مطاع نشته ده معبود الا هو غیر داغه نه الحی هغه ژوندی دی القیوم او هغه قایم دی ها هغه قایم او دایم دی قایم قیوم معنی بیا راشي پوش نگرانی کوونکې د ډېری معنی دی ښا دا شو دا لا اله الا هو دا قران کې ډېر راغلی دی تقریبا ډېر شپېری لا اله الا هو قران کې راغلی دی او اله واحد دا په قران کې یولس پیری اله واحد چې کوم دنه هغه راغلی دی او کله لا اله راشي او ورپسې بیا اسم موصول راشي لا اله الا الذي لا اله الا الذي دا داسې دغه سره راغلی دی نو مختلف تعبیرات ته راغلي بل تعبیر چې کوم دی نو هغه به دای کلا دعوه به مکه د توحید دعوه ده خو تعبیرات مختلف دي دعوه د توحید به یې خو دغه تعبیر به دای چې البرکت من الله وحده برکت د چانه دی د یو الله د طرف نه دی الله د برکت ورکوونکې دی دا په شکل د دعوی باندې په اول د سورته فرقان کې سورته فرقان تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الله دا په حضرت دعوه ده تبارک الله برکت ورکون کې الله دې بیا الذي نزل الفرقان دا دلیل ذکر کوي موصول سره رسیدنه په معرض د دلیل کې وي الذي نزل الفرقان هغه ذات چې نازل کړي د فرقان قران صحیح شو دا رنګ په اول د سورته ملک کې د تبارک الذي بيده الملك دام دعوه توحید ده کله به دعوت توحید په دې شکل باندې چې ملک او تصرف دا یو الله لري ملک او تصرف څه دی دا یو الله لري لکه د سورته بقره 240 آیات اخیری رکوع چې دا یا درته اخیری رکوع لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لردی ملکن و ملکن ها ما فی السماوات هغه چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض هغه چې په ځمکو کې دي دام توحید دې بل چاله نشته د بل چا په اختیار او تصرف کې نشته د الله په اختیار او تصرف کې ما فی السماوات و ما فی الارض دا څه خو بیا ډیر راضی خدا یو مثال کله به دا راضی یې چې دعا فقط د الدعاء من الله وحده دعوه بر توحید دی توحید به خو په کم شکل به تعبیر بدای چې یوازې د الله نه مدد غواړي د بل چانه به نه غواړي ښا او په دې کې با سورته رعد دیار لسمه سپاره کې رعد ښا سوار لسم آیات دی 14 نمبر آیات صحیح شو پاغه کرا دی له دعوت الحق هغه لره د بلنه حق پوښي بلنه دا بلنه حق په دلیل سره ثابته هغه د چا ده ادا الله د مدد دا غنه غواړه دغه رنګ صورت حامیم ا دغه کې صورت مؤمن غافر چې ده سا پنځوشتمه چې پاره سلیشتمه سلیشتمه چې پاره کې سلیشتمه چې پاره سوار لسم آیات کی تاسو وګورئ یا پکې راځي فدع الله مخلصین له الدین دعا غواړی مدد غواړی د الله نه مخلصینا په داسې حال کې چې خالص کون کې له هو غي الله لرا الدینا د دعا الدینا د دعا ها هغه اوس کله با د دې دعوی شکل داسې وي چې علم غیب کوم ویلو کنه هغه ته غیب راوایي چې غیب یو الله لره دی بل چا لره نشته دی غیب یو الله لره په غیب باندې عالم یو الله لکه سورۃ النمل کې دا دعوه راځي شلم سپارا 65 نمبر آیات خو عجز د مستفینو غره خلق د الله سوک دی انبیاء اولیاء صلحا فرشتي د دې عاجزي برته ذکر کوي چې دا عجز مخلوق دی دی الله ته عاجز دی الله ته محتاج دی نو دا الها نه دي کنه لکه سوره انبیاء ولسمه سپاره سوره انبیاء ولسمه سپاره کې 90 نمبر آیات راو باسي انهم دغه ځای نه ګوري انهم نه مخکې انبیاء علیهم السلام ذکر کړ تقریبا ډیر انبیاء دلته ذکر شو ولس انبیاء تقریبا ذکر شو تلس انبیاء هغه پسې وای انهم یقینا دا ټول پیغمبران چې کانوا یسارعون فی الخيرات ودوی چې یو بل نه بمخکې کېدل په نیکو کې ويدعوننا رغبا ورهبا او مونږ به مدد غوښتو رغبا ها رغبا په رغبت سره یعنی دا دا تمنا به کوله دا امید به لرلو په امید سره چې الله به زما دعا سکی هغه به قبول کی ورهبا او په ير سره چې الله رد نه کی چرتا وکانو لنا خاشعين او وغي منتاجزي کوونکی وګوره انبیاء علیهم السلام دا مخلوق کې د ټول نه بهترین مخلوق دی خو عاجز دی عجز المستفین د ذکر کوي ښا عجز المستفین خجی دغه رنگي سورته مریم شپاړسمه سپاره دو پنځوستم آیات دیکم د دوی عاجزی ذکر کوي چې الها ندین لهذا الله دی عمومن ته اولائک الذین دغه د کنه اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین 58 لخوا 58 ما خطا وی 58 ها اوس مې پیدا کو دا پیغمبرانه غ خلق دي چې الله انعام کړل په دوی باندې د نبیانو نه دي من ذریه آدم د اولاد د آدم علی السلام نه دي و ممن او بعض دا غ نه دي حملنا مع نوح چې موږ سوار کړو په کشته کې د نوح علی السلام سره ومن ذریه ابراهیم او بعض د اولاد د ابراهیم علی السلام نه و اسرائیل او د یعقوب علی السلام نه ومن من بعض دا غنا هدینا چې موږ ورته هدایت کړو وجتبینا او موږ ور کړو اذا تطلع علیهم کله چې ولسته شي په دوی باندې آیات الرحمن آیاتونه د رحمان نو خرو دوی پریوزی سجدن په داسې حال کې چې سجده کوونکی و بکیا په داسې حال کې چې جړیدونکي وګوره دا عاجز مخلوق الله تعالی ته عاجزی کوي خه اختیارات دانه دي چې کنه دې ته مختار کول دي دې ته اختیارات کول ملاو دي نه نه سورته مریم هم دغه سلور سپیټ آیات پسې وګوري ښا 64 نمبر آیات فرشتي معجزه دي ښا فرشتي او مونته وما نتنزل الا بامر ربک دا نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام راتلو نبی اسلام ورته وی وی ته ولې مونږ سره داسې یار ورځ ناراضي مطلب دا دی چې راسې روزانه راځه چې زیارت کو کنه جبريل اسلام ورته وی و ما نتنزل مون په نرا کوزیګو الا بامر ربک مگر په حکم درف تا باندې مونږ خو د هغه په امر باندې مونږ خو د امر تابع یو چې راته نی ویل شي نه شو راکوزیدای پوه شوې له ما بین ایدینا و ما خلفنا داغه په اختیار کې دی هغه چې زمونږ وړاندې دی او چې زمونږ وروسته دی و ما بین ذالک هغه چې په میان د دې کې دی و ما کان ربک نسیا او نه د رب طاهرون کې نه رب نه لسو کوتی پوه شوې مونږ نشو دغه کې د داسن اختیار مونږ نشته کله کله بدرتا دا ذکر کوي چې په مستفین او خلکو باندې خو ابتلاءات راځي سرازي امتحان په الٰه باندې امتحان ناراضي په الٰه باندې امتحان ناراضي لکه سورته عنکبوت ده اول آیات شلم سپاره اول آیات دیم ریپلامین په آیات نه ورته صحیح شو خطا او اجتهادي خطا شو دغه رنګ په دغه ابتلا را ل سليمان عليه السلام ابتلا را ل هغه وی کنه لا توفن الليله زبا طواف کوم نن شپه پټول خو باندې سل بچی موشي بیا وځو jihad کوم ان شاء الله نو ویل چې نی ویلی نو چلو شو هغه ټول خو کې صرف د یوې خزینه سل خزینه ښا جایز وي هغه یوی خزنه سکړو یوی خزنه سره بچی چې کوم دنه هغه پیدا شو او اغم سو اغم دغه خا مفلوجو څنګه راځي چې هغه جسد راوړو او په دغه باندې کې خود په هغه تخت باندې وته کې خود سليمان عليه السلام شي الله ماته ایوب علیہ السلام باندې هغه کې برکې بیا سوته سواد کې بیا راځي الله ابتلا کړي وا بیماری تراله الله ته عجزي وکړه دا ټول څه دي مستفین باندې ابتلاءات راغلي په الہ باندې ابتلا نه راځي صحیح شو هغه بیا الته کې دا کی آدم علیہ السلام نه نه نه دا فرش پرشان ده دا سر دا سر کله کله دعوه په دې شکل راشي چې شرک فعلی برات کوي خاص شرک فعلی کله ور دي په شکل باندې یو دغه راشي لکه سورت بقره یو سل اتش پیتم آیات ښا اتش پیتم آیات اوسه په شکل د داوی وکړي کله به داوه دې شکل ته لاړ شي چې رد بکې په شرک فعلی باندې په تحریمات د غیر الله رد دی ښا یا یوهناس کلوا مما فی الارض ها اے خلکو خورئ هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي یعنی حلال یې کړئ مه حراموئ شرک فعلي مه کوئ چې تاسو حلال حراموئ پوه شوئ نو هغې باندې کله به دعوه راشي خو په هغه دعوه کې به رد وي په شفاعت قهري باندې رد په چا باندې لکه سورۃ یونس ولسمه تلسم آیات تغرا وباسي تاسو ويعبدون من دون الله او بندگی کوي دا مشرکان غیر د الله نه ما دا غچالا یضرهم چې نور ته ګټه رسي نو ته تاوان رسي ولا ينفعهم او نور ته ګټه رسي رد کوي ويقولون وايدي هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا زمونږ سفارشیان دي د الله په نيزو صفات قهری مراد ده او بیا مار ته وی چې تفصیل به کو پوښی او په کوم ځای کې به کو تفصیل تفصیل بر صفات قهری په سورۃ یونس کې ان شاء الله کو ال دغه بیا که خیری دغه راشي دا په شکل د دعوو باندې کله کله دا راځي توحید خا خو په دې دي تعبیرات راځي عمر دې تعبیرات کنه نو اوس چې راشي درته یادېږي درته نه ماته پته ده خو چې راشي درته تاسو پته لګي چې لکه دا هغه مسله ده ذکر کوي ها جبرت آسان کله په شکل د تفریعات راځي تفریعات پیژنئ دعوا دی ته وایي چې دعوا مخکې ذکر شي نو دلایل پسې رست راشي کله دا تر دې چې دلایل مخکې ذکر شي نو اخر کې پسې هغه نتیجه هم تراولي کنه او مکه دعوی خو چې مخکې ذکر کړه دعوا وته وایي صحیح شو چې دلایل نه رست ذکر کړه دوی ته تفریح وایي دوی ته نتیجه وایي دوی ته تفریح وایي دوی ته نتیجه وایي نو کله به رست ذکر کیږي کله به اول ذکر کیږي دلایل نه کله به رست ذکر کیږي لکه کله به تفریق کې راشي چې العبادت لله وحده لکه څنګه چې وخت تیر شو خو په تفریق الته په داوا کې راغلی الته اعبد ربکم اولو رست په دلایل شروع شو الذي خلقکم الذي جعل لكم الارض فراشا دلایل کله به دلایل مخ کې رست به اخره کې ورته دا وایي لکه سورته یونس چې تاسو راو باسي او درې میات تاریخي وختي ملایس تین دي ها وی ګورئ ان ربکم الله یقینا رب تاسو الله دی دلایل شروع کړ الذي اغذات خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمانونو درمایات والارض ازمکا فی سته ایام پشپا ګرځ کی ثم استوى على العرش بیا استوا او کړ عرش باندې کما یلی کو بشانی یدبر الامر تدبیر کوي د کارونو ما من شفیع نشتره سوک سفارشی الا من بعد اذنی مګر پس د اجازت د الله تعالی نه نو ذالکم الله ربکم فاعبدو دغه الله ستاسو رب دې نو عبادت وکړي دلایل مخکې شو څنګه الذي خلق السماوات والارض ها په سته ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع دا ټول په دې کې په مقام د دلایلو کې دي اخیره کې سوې ذالکم الله ربکم نفعبدو نتیجه د دلایل نه رسته راوړه خو سه دا د دلایل نه رسته راوړه کله به دا تفریح چې کوي نو په شکل د تسبیح باندې به وکی د تسبیح اول به دلایل ذکر کی ذکر کی ذکر کی نو اخیری کې په تفریح وکی لکه سوره صافات اخیری آیات تاسو راوړل سوره صافات تفریح په تسبیح سره کوي ښا اول دلایل ذکر کړ دلایل سری په صورت کې نقلی دلایل دي عقلی نه دي ښا عقلی خدای دې چې اسمان ته وګوره ځمکه ته وګوره خوراک ته وګوره دې ته نقلی دلایل د انبیا او اولیاء او صلحاء او دغه حالات په ذکر کې نو دې کې ته عجز الانبیاء ذکر کړ په دې صورت کې ټول کې ذکر کیږي عجز الانبیاء دې نوح علیه السلام ګره عاجز او خوش الله نه دعا کوله بل چانه نه کوله په سلامتیا کې چې نوح علی السلام قوم غر کېدو چا بچ کړو نوح علی السلام پکې چا بچ کړو نوح علی السلام الله که خیال کړی په دې صورت کې سلام سلام سلام راځي کنه په سلامتیا کې ټول انبیاء علیهم السلام عاجز دي چاته الله دا دلایل ذکر کی به تور دلیل ته نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام هارون علیه السلام الیاس علیه السلام یونس علیه السلام اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام دا ټول چې ذکر کی کنه نو په اخیری کې په دلایل نه پس تفریو کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون پوښی نو پاک دی رب ستا رب العزت رب د عزت پوښی رب د عزت دی د لوی مقام د لوی شان والا رب دی د پاک دی عما دا غسن یصفون چې دا مشرکان ورله بیانې وسلام علی المرسلین او سلامتیا ده پر رسولانو باندې هغه غریبانان عاجز دي په سلامتیا کې الله ته محتاج صحیح شو اخیری کې ده تداله کله به تفرید الوهیت کی مکه به دلایل ذکر کی رست و مکه دعوی توحید خو په شکل لتا باندې الہ سره په لفظ د الہ باندې به ذکر کی ها لکه سوره آل عمران چې تاسو راو باسي د درېمې سپاره او د دوی آیات نه په شروع شي د درې آیات نه په شروع شي درې آیات نه نو تاسو ته ګورئ نزل ها دا دلائل دي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ور یو کار الله دا کړی بل وانزل التوراۃ نازل کړي تورات والانجیل او انجیل من قبل هدى للناس مخکرین هغه هدایت لپاره د خلقو دلیل قانون وانذر الفرقان او نازل کړي فرقان ان الذين كفروا بآيات الله یقینا کسان چې کفر کوي پایاتونو د الله تعالی باندې خاص دا غوي لپاره عذاب شدید عذاب سخت والله عزیز ذو انتقام ها الله تعالی زور اور دی او ذو انتقام د بدلی غستون کړي ان الله لا يخفى دا ټول دلایل دي ښا دا بعضی وحی دلایل دي بعضی نقلی دلایل دي بعضی عقلی دي ان الله لا يخفى یقینا الله تعالی نه پټیږي علیه پاغه باندې شی اون یو شی د علمی دلیل دی فل ارض پزمه کې ولا فی السما نه پاسمان کې د تصرف دلیل وګوره هو الذی یصورکم اغا الله غزاد ته تصویر در کوي تاسو ته فل ارحام فرحمون د میندو کې کیف یشا څنګه چې داغه خوشي نو اخیری کې به څه وایي لا اله الا هو نشته دې نشته دې معبود نشته دې متصرف نشته دې حاجت روا مشکل کشا نشته دې خالق الا هو مگر هغه الله دې العزیز زور ور دې الحکیم حکمتون والا دې عمر دې کنه دلائل اول په اخر کې دغه نتیجه پوښت په تفری دغه رنگ سورته ال عمران 18 کې وګورئ اتلسم آیات کې وګورئ اتلسم آیات کې دغه طرز ده ها قائما بالقسط اخیری کی نتیجه سره او باسی لا اله الا هو العزیز جاب دلائل نه پس دلائل نه پس چې الله گواہی کوي ملائک کوي اهل علم کوي نو نتیجه راوته چې لا اله الا هو دا په الوهیت سره په لفظ د الہ سره کوم دغه کی کله به دا تفریق په دلایل باندې وکي خو په لفظ د الحمد په لفظ د حمد سره به وکي ها په لفظ سره به وکي دغه توحید به مراد هم دغه توحید خو په لفظ د حمد سره به نتیجه راشي لکه سورته انعام وګورئ سورته انعام ته موږ ګورئ ځان ته قران ته 45 نمبر آیات 15 سال وختم آیات خو او مسی پار ده 45 نمبر آیات وګورئ ها فقطع دابر القوم الذين ظلموا نو والحمد لله دا درایل مخکې شو نتیجه اخر کراوړه چې الحمدلله صفات د خدای خاص الله لره دي رب العالمین چې رب د مخلوق دی نو دا شو کله به دغه دعوه چې کوم دین او تبه دلایل هغه ته دلایل براش دلایل او اقسام بیا راځي یو دلیل اعترافي ورته وي څه ورته وي دلیل اعترافي سکوتی ته یو سړی ته لګیای کنه چې لکه او دا دا چا کړی دا چا کړی نو هغه کله وی الله کړی دا کدا دلایل برازي رسو کله به هغه غلی شي چې غلی شي نو په هغې ځای کې تا دلایل خو وویې که نه نو ته به بیا نتیجه مرتبه کړي لکه صورت لقمان راوباسئ صورت لقمان یوویشتمه سپاره کې دی آیت نمبر پچیس پیدا مو کړه ولئن سألتهم کته پښتنو کې د مشرکانو نه من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکا لا یقولن الله دا اقراری دی ښا د خپل وی الله نو قل ورته وایا الحمدلله چې اسمانونه او زمکه هغه پیدا کړی نو صفات د خدای او مغل ردی د بل چا خدای په کې ولې معنی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د خلکو نه پويږي خو شي په دې باندې کنه داش اعترافي دلیل خو بل کله تفریح د برکت د سوي هم دغه دغه به د توحید نتیجه به خو په برکت سره لکه سورته مؤمن سورته مؤمن سلو رشتمه سپاره کې غافر مؤمن 64 نمبر آیات سلور شپیتم نمبر آیات وګورئ اول دلائل په اخر کې نتیجه او نتیجه په کم تعبیر سره د برکت په تعبیر سره برکت په تعبیر عمری دا الله الذي خاص الله غزاد ته جعل لكم الارض اولنې دلیل چې ګرځولې دا تاسو د پارزمکا قرارن زائد اوسېدو والسماء دویم دلیل او ګرځولې د اسمان بنا انچت دریم دا دلیل اف دلایل افاقیه شو اوس د دلیل نفسی بیانې ستا په ذات کې مړ دلیل دی وصورکم او شکل درکړې تاسو ته فاحسن صورکم نو خسته کړې د شکل تاسو دایبل دلیل د مطعومات د خوراکونو نه ورزقکم او رزق درکې تاسو ته من الطیبات د پاکو سيزونو نه نو چې دا وش دا دلایل دی پیدندل نو ذالکم الله ربکم دغه الله تاسو رب دی فتبارک الله برکت ورکونکې یو الله دی رب العالمین چې پالون کې مخلوق دی اخر کې نتیجه په پويږي کنه په تعالی ځکه پويږي ان شاء الله آسان دی ښا کله به تفریح په دعا سره ښا چې دا دومره دلایل ویل شنو مدد د چانه غواړي الله نه غواړه کنه پوه شئ دلایل لکه سورته حامیم مؤمنم دغه دی ها او 65 نمبر آیات ته دی در پسې دینو پوه شو کنه ذالکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین نو هو الحی در پسې دا اغا الله ژوند دې دې هم دکې پسې دې کنه 64 ټو کته نو 65 وګوره صحیح ده کنه هو الحي وغا الله ژوند دی دی ها لا اله الا هو نشته دی اله نشته دی معبود او نشته دی حاجت روا الا هو مگر هغه دی نو فدعوه نتیجه پس دا راوړه ها فدعوه الحي دلیل شو کنه لا اله الا هو دې کې په شکل د دلیل هم راځي ګور دام نه چار دا کې بداوي ها لا اله الا هو دې کې دلیل دی دا رنګ د نور دلایل دی مخکې تیر شو نو فدعوه نو داغه نه دعا مدد غواړی مخلصین په داسې حال کې چې خالص کون کې تاسو له غی الله لرا الدین د دعا یواز داغه نه دعا غواړه نه نه بل چانه مو غواړه ښا صحیح شو دا شو په دې باندې پوه شئ کنه دا نو کدا باب نن ختم کینو حساب باندې زما خیال توحید نن ختم کی کدا دغه دا برخه نو خبرې ښا بس اخیری کې اوس دا یو سو دا قران کریم د مشرکینو دا څومره مشرکان چې دي د دوی عقاید ذکر کوي عقاید ذکر کوي چې دوی کې اصل بد ځای کم دی د مشرکانو کې نو دا ته په یو ځای کې نه چې کنه خامخاغه زړی ته چاوي د مشرکان کم دی کې هندستان یوازې په هندستان کې دي دا اوس چې کم دا نزا دغه شرک شروع شوی دی دا د نظام په شکل چې کم شرک راغلی دی حکومتي سرکاري شرک دا ټول نه خطرناک دی په دې کې هم ګوره خو څه کنه په دې کې هم ګوره تاسو به اندازه لګي نو دا هغه مشرکین برته خی چې کم شی دوی کې بد دی او بعضې په کې خستی پات ته ونی ګوره ښا دا سندا ابو جهل چې وکنه ابو جهل ګرځي د مکی والا اوسم مولا او ښا پوه شو دا سي کعبه کله جوړول کنه کعبه ورانه چې کعبه ورانه ول د دې لپاره چې جوړي نو په دیوال باندې د کعبه الله تعالی یو غټ مار راخاره نو ابو جهل مخ کې ودرې دو کسان نه په شاته دو له لاسونه پورته کړل وی یا الله مونږ خو استاد اکور د دې د پاره ورانو چې بیا خجور کو نه لدی د پاره تستا کور وران کو نو الله که مونږ په حق یو نو دا مار زمونږ لری کی الله تعالی یو مارغه راولېګه غمار په خلی کې اوچت کو پنجو کې اوچت کوي پوه شو ابو جهل ښا صحیح شو ابو جهل بیا اعلان وکړ چې ولکه کعبه جوړو خو خیال کوي ګوره حرام مال به نه راوړي حلال مال دا حتیم چې بیا پاتې شو نو خو حلال مال کم شو کنه نو بیا د هغه د وجه نه اجداد پاتې خو د الله په کور کې حرام مال نه استعمالوي پوه شوې نو په دې کې به خل صفاتونه هم وي خو هغه بد ځای کم دی هغه به موږ ته قرآن ښیي ښه د قرآن کریم دغه وګورئ تاسو په دې کې اسلوب دا خو مې د احادیثو په رڼا کې د تاریخ په رڼا کې مې ته وي راځئ اوس قرآن کریم وګورئ سورة یونس یو لسمه سپاره 31 نمبر آیات وګورئ هغه کې دوی عقیده خیقه چې دوی ګوره د الله صفاتو الله ذات منی دا مشرکان او د الله صفاتونه منی ښا الله ذات منی او د الله صفات منی تاسو وګورئ پیدا مکړو قل ورته وایا من يرزقکم سوک رزق درکې تاسو ته من السماء الى اسماننا والارض او دزمکنا ام من يملك السماء یا سوک ته هغه اختیار لري تاسو د اوریدو د قوت ها والابصار او دسترګو ومن یخرج الحی سوک راو باسی ژوندې من المیت د مړینا ومن یدبر الامر او سوک تدبیر کوي د کارونو ها ويخرج الميت من الحي او مړ راو باس د ژوندینا ومن يدبر الامر صحیح ده کنه فسيقولون الله ذرت دی به وای الله دا الله صفات عمر کوي نه مرل وی خالق الله دی رازق الله دی مدبر الله دی پوه کنه او کنه قصه دار چې مطلب تبلیغ کې سره دغه یو توحید نه بیانو دا هغه دا غم منلو هغه ماکه کې چې کوم غم منلو پوه شي ور سره دا نورم لګ بیان پوه شي پتا سو کنه دغه رنګ سورته مؤمنون راو باسي سورته مؤمنون اتلسم سپارا سلور اتیانا والی تر نه اتیا پورې ټولم دک مسله ذکر کوي ها اوس وته ګورئ قل لمن الارض ومن فيها دا ده کنه ورته وای د چا په اختیار کې د ځمکه او هغه څوک چې په دې ځمکه کې دي ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیدونکې کپویږي ماته وای نو پس یقولون الله ها نو دوی به وای چې الله دا الله په اختیار کې دا فقل افلا تذکرون نو ورته وای تاسو نصیحت نه لې دا وګوره دا مشرکان وای ښا بیا ورپسې سړي قل من رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم قل من رب السماوات السبع سوک ته رب د وو اسمانونو د زمکه او رب د لوی عرش نو فسيقولون الله ها فسيقولون سيقولون الله نو ذره دوی به وای چې الله دوی به زر وای سینې پر راوړخه سین د سره پار راوړي د دغه لپاره د سرعت لپاره قرب لپاره کنه دې کې دې وخت نه لید عقیده مستحضر ای کنه عقیده سره ته مستحضر چې څنګه ته پښتنه کې وای بس الله زرد چې الله او وای خمس تقبل قریب د پاره بیا ور پسې ګورا بیا ور پسې سوي قل من بيده ملکوت كل شيء ورته وای د چا په لاس کې دی د چا په اختیار دغه کې قدرت کې دی لاس کې دی ملکوت كل شيء ان بادشاہي دار یو سي د اختیار دار یو سي وه ها مختار کول وهو یجیر او هغه پناه ور کوي ولا یجار علیه او دا هغه په مقابل کې څوک پناه نشي ور کوله امن نشي ور کوله دا سوکتی ورپسې سوي پس دی بیا وای چې الله دا داسې پسې ځا دا ټول وای الله الله الله دا الله ټول د تصرف او د اختیار صفاتونه د الله منی کوي نه منی پوه شئ داسې صورت عنکبوت عنکبوت کې هم راشي هغه کې په یو یو شپې تمایات کې 61 نمبر آیات شلمه سپاره کې 61 ښا ولا ان سالتهم پیدا شو او کچرته ته پښتنه او کړي دوی نه من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکا وسخر الشمس چا تابع کړی دی نور والقمر او قمر سپوږمۍ ليقولن الله نو خامخا دوی به وای چې الله وګوره دوی مې قرار کوي ښا دا چې خالق سوک ته الله دا څه پسې روست پر تریا سات کو ګوره ولا ان سالتهم کتل دینه پختناو کې من نظر من السماء دغه رنګي دا یو عنوان دویم دوی به باقاعده دا وي چې موږ خو الله ته ځان نږدې کوو الله ته څه کوو ځان نږدې کوو ا دې لپاره به هغه شرکی وسیله چې عبادت ته غیر الله به کوو او به موږ دای به موږ الله ته نږدې کوي دوی به موږ څه کوي الله ته نږدې کوي لکه سورتی زمر راو باسي درې مایا درويشته مسی پارا درويشته مسی پارا زمر درې مایا ته ګورئ امته والذین هغه کنه والذین اتخذوا من دونه اولیاء هغه کسان چې جوړ کړی دي غیر د الله تعالی نه متصرفان سوی وای دا خبره کوي ما نعبدهم من کل دوی عبادت نکو مگر د سره پاره کو الا ليقربونا الى الله مگر د دې لپاره چې مون الله ته نږدې کې زلفا په قربت سره صحیح شو مونږ الله ته د قربت د پاره دوی سره دغه کو ګور الله ما نه کنه قربت سو کاسي دی قربت سو غواړي او الله ما نه کنه الله ذات ما نه ده الله صفات ما نه صحیح شو دا غرنګ صورت یونس وګورئ یو لسمه سفاره کې اتل لسمه آیات وخت چې تیر شو اک به را واړه و چې ته په بل مسله معلومه شي په یو یو آیات کې وتاسو ته سوره سوره مسله معلومه شي پیدا مکو و یعبدون من دون الله دی بندگی کوي د غیر الله ما د اغلا یضرهم چې دوی ته ضرر نه رسي ولا ينفعهم نو ته ګټه رسول شي و یقولون دوی سوي هؤلاء دغه خدایان چې دي شفاعاؤنا عند الله دا زمون سفارشان دي د الله په دربار کې وګوره هؤلاء شفاعاؤنا عند الله خو الله منی کنه کله نه منل به دا خبرې کولی الله عظمت منی چې لوی الله خلوی الہ غد نه ها دریم نمبر څه کوي ایمان هم راوړي خو د ایمان سره شرک ګړي د ایمان سره څه کوي شرک ګړي لکه سورته یوسف راوړل 106 نمبر آیا ایمان هم راوړي ایمان هم دا کیدانه چې ایمان بالکل نه نه دا کوي وما يؤمن او ایمان نه راوړي اکثرهم اکثر د دې خلکو بالله په الله باندې الا وهم مشرکون مگر دا غي سره شرک هم بیا کوي الله من کو سره بل څه کوم مطلب ایمان بالله غره لږی وي دا ته معلومه شي چې ایمان بالله د مشرکان وي فقط په ایمان بالله باندې نه خلاصي بل دا دی چې په دې سورتي یونس کې دویشتم آیات وګورئ چې دوی ګوره د الله نه مدد غواړي ښا د الله نه مدد غواړي خو په کم وخت کې په ظلمات البر والبحر چې ډیر غړ غړ مصیبتونه راشي کنه سورته یونس یو لسمه سپاره 22 22 ویشتم چې دوی خو راګیر شو نو دعو الله بیا مدد غواړي د الله نه مخلصین له الدین په داسې حال کې چې خالص کون کې هغه ته دعا دی بیا و یا الله ته زموږ مدد وکي یا الله ته زموږ مدد وکي دغه نو ګوره دعا من الله هم په ظلمات البر والبحر کې د الله نه دغه غواړي ښا دعا غواړي داسې بیا دا داسې آیتونه بیا ډیر دي سورته بنی اسرائیل کې هم راشي و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه کله چې تاسو ته تکلیف در رسیږي په سمندر کې نو بیا تاسو نه روک شي هغه خدایان چې تاسو ته مدد غواړي مګر یو الله راته یاد دی والله راته یاد سورته عنکبوت کې هم دا وایي 15 پېته کې فاذا ركبوا في الفلك کله چې دوی سوار شي په بیړۍ کې نو دعوا الله مخلصین له الدين مدد غواړي د الله نه په داسې حال کې چې خالص کوونکی غلره د دعا سورۃ لقمان کې هم راشي په دو دیرشم کې و اذا غشيهم موج كالظلل کله چې دوی تراشي چپی پشان د وریزو دعوا الله مخلصین له الدين نو بیا د مدد غواړي د الله نه په داسې حال کې چې خالص کون کې هغه تر دعا نو دا وګره مشرکان ور په دعا کې هم کله سي الله تعالی یادې خدا څنګه چې ګنې بيخي انکاري خا دای خو په سمندر کې دعاګانې او په یا ظلمات البر والبحر کې کله داسې په عام مصیبتونو کې الله نه دعا غواړي ښا لکه سورته روم یوشتمه سپاره ده سورته روم درې دیر درې دیر شمایات 33 نمبر آیات ها و اذا مس الانسان و اذا مس الانسان و اذا مس الناس کله چې ورسیږي خلکو ته ضرر تکلیف ضرر دعوا ربهم نو بیا را بلی رب خپل منیبین الی په داسې حال کې چې راځي کیدون کی الله تا ها بیا پسوي ها ثم اذا ذاقهم منه رحمتا بیا چې کله الله تعالی دې ته خپل طرف نسو خیر ورکه خوشحالي ورته ورکی اذا فريق منهم ناسا په یو ډول دوینا به ربهم یشرکون رب سره بیا شرک کوي وګوره دا هغه خلک تخا دا دغه کوي دغه رنګي په عام حاجتونو کې هم الله ته سوال کوي ښا او کله کله خیری بد دعا سره بد دعا غم کړه د الله نه کوي ښا بد دعا هم کوي لکه سورته انفال 2 درشم کې په سورته انفال 2 درشم کې ځان ته بد دعا کوي خو کوي د چانه د الله نه مطلب د الله نه غواړي ښا دلته وګوره دعا د چانه کوي تاسو ته وګورئ بد دعا کوي خیرې کوي وایذ قال اللهم یاد ته پاغه وخت چې وی د مکی والا او اللهم اے الله ان کان هاذا کچرته وی دا قران هو الحق دا رښتیا وی ستاره من عندک ستاره طرف نوی دا حق او ثابت وی ستاره طرف نه فامطر علينا حجاره من السماء نراور په من باندې کانی د اسمان نه او اتنا بعذاب الیم یا راک مونږ ته عذاب دردناک بیا ته الله تعالی عذاب ورکوخه ابو جهل په خپل چ روانې دو نو د کعبه دغه غلاف ونیولو دا بدر ته تلو وی اللهم انصر احد الفئتين یا الله په مونږ دوه ډلو کې چې کم یو ډیره په هدایت دی هغه مدد وکا وای څه کان دی روکا نو دا الله تعالی تبا کول دا یو ګورای وم عنوان ګورا په الله باندې قسمونه خوري قسم صح قسم په الله باندې ته چې قسم خوري کنه نو په الله صح قسم سورت انعام 109 پیدام کو واقسموا بالله ها 109 واقسموا بالله قسمنا خوري په الله باندې جهد ايمانهم صح قسمنا صح قسمونه د څه لپاره خوري سخت قسمونه کم ستا وای سخت قسمونه خوري دي لپاره چې لا ان جاتم آیت الله یؤمنون بها پیغمبر ته کې تا معجزه راوړم نو ایمان راوړم خو لیکن دا سخت قسمونه وای ستا مفسرین لیکلي چې سخت قسم بل مشرکان دا چې کله په الله وکړه اسی بلګیا وی باللات او بالعزا په دې کې به کله دروغ نه وي پوه شو کنه خو چې کله وی چې بالله نو بیا به دروغ نه خدای نن سبا نه دی په دغه چینا مسلمانان نه پوه شو کنه دا اوس ور په الله باندې قسم خوري او غیر ضروري او دلته په کلا ولټا دا دې په دې خلکو کې دا دغه چې خور چې کنه بریلیت او دا باغې بدعات او شرکیات نو بیا په ولټا شي په الله را قسم خوري کو ته وای هغه کې دروغ وای او کو ته وای چې دا تاسو کنه په دې پیوا واخو اخرى بیا وای یاره غارکین پوه شئ دا څه زموږ په علاقو کې شوي دي باقاعده دا واقعات شوي دي چې ورته به وي چې په الله قسم خوري هغه چا ورته وي چې لکه خدای غر کې دی په الله نه پوهېږي او په دغه نه پوهېږي په قرآن دی نه پوهېږي دا په قرآن لاګ دی ده ته ما ته پته ده تاسو ته ده ته ووایي چې په پیر بابا دې ستا قسم هغه ته وي ستا دې په پیر بابا قسم چې دا زمکه ستاده هغه یې غر کې هم تبا کې هم خو دا جاده ایمان هم د دوی داش ولان چې هغه مشرکان چې وو دا غوي جاده ایمان هم هغه قسم چې په الله باندې فاروقا الله باندې دغه رنګي مالی عبادت تم کړه الله لکول ښا زکات مکات دا سدا سونه هم کول دا سدا به کول ښا لکه سورته انعام دا الله برخه وو پکې معارض ته پسې وای فقال واذا لله بزعمي معاذ لشركائنا اذا زمونږ دا دا, دا الله دا او دا, دا شریکان دا به سره کو نه هم ګوره کله استغفارم غواړي هم شریکان دا الله نه بخنه غواړي یا الله مونږ ته بخنه وکي یا الله مونږ ته بخنه وکي سورت انفال وګورئ درې دیرشم آیات فما كان الله ندي الله تعالی ليعذبهم چې عذاب کی دا مشرکان وانت فيهم تفك موجوده داندک وما كان الله او ندي الله تعالی معذبهم عذابهم کې دوی وهم يستغفرون او په داسې حال کې چې دوی الله نه بخنه غواړي دې کې بیا تفاسیر دي خو په یو تفسیر ټول تفاسیر مونږ تر سلف قبول دي پوه شو کنه نو یو تفسیر پکې دا دی چې وهم یستغفرون دا مشرکان په خپل استغفار دی بوي دوی به داغه کې چې کله تاویدل د کعبه نه نو د کعبه په طواف کې ودی استغفار غوښتو غفرانک غفرانک دا به وی ابو جهل په خپل وی لبیک اللهم لبیک تلبیه شته کنه مسلم کې ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك الا شریکا هو لك تملكه وما ملك دا به ویل کنه نو دغه دغه به کول دا به ویل ان الحمد دا به کول نه هم عنوان وګورئ تاسو الله لبی مونږ هم کول ها مونږ به کولم په دغه صورت کې پس وګورئ صحیح شو 35 آیات کې څنګه به کول وما کان صلاتهم خیال مو دی نو مزد دوی عند البيت پنځ د بیت الله شریف الا مکان مگر شپیلی وتسدیتا او سشیدی مکان معنا خدا غره شپیلی سیټی او شپیلی وتسدیتا او لاسنا دا پوښ دا دوا کارونه قانون ته موږ وایو اردو ته تاسو نو دا څه شي دي دا تانی به وهل دغه کار به یا دا بعض مفسرین خدا معنا کړی چې دوی عبادت دغه خوشا ولی الله رحمه الله فرمای حجت الله البالغ کی چې نه دوی مونږ کول څه کول مونږ کول خو الله وای چې دوی د مونږ داسې لکه څنګه چې سیټیان دي د دې عقیدې سره څنګه چې سیټیان او تانی داغي صحیحیت نشته نه داسې دوی د عبادت هم ته د الله اوامر به منل په خپل عقیدی مطابق لکه سوره اعراف تاسو راواړوي اتمه سپاره کې اتويشتمه یاد ها واذا فعلوا فاحشه کله چې دوی او کیو بد به حیاي کار یو بیکار کار حرام کار قالو نو دوی وجدنا علیها علیه آباءنا مونږه مونتی په دې باندې پلاران مشران خپل د مونږ پلاران دغه شان کول والله امرنا بها الله مونږ ته حکم کړی دا د الله حکم دی مونږ ته دی ګوره ستا تکذیب نه کوي تا دروغجن نه غني تا ته صادق او امین وای ولکن الظالمین بیاات الله یجحدون لیکن ظالمان دا الله د آیاتونو نه انکار کوي دا نو تاسو تر دې پورې وکتل کنه دا دولس عقاید دیارلس عقاید دولس دیارلس عقاید خو دوی دولس ذکر کړي په دې دولس عقاید ته چې دوی ته وګورئ ته به تاسو پاس برګان دي پوه شئ لوی بزرګان دي خانو دا انکار د څه شي نه کوي دا په دوی کم شی بد لګي یو شی دی یو شی هغه توحید دی یو شی دی څه شی دی هغه توحید دی راځي اوس هغه وګورو هغه پسې وګورئ چې دوی به دغه نه انکار کولو د ټول قران نه انکار نه کولو قران کې به صرف د هغه آیاتونو نه انکار کولو چې هغه په توحید دالو ښا لکه سورته یونس راوړوي 15 سمایا و اذا تطلع عليهم آياتنا کله چې لوستل چې په دوی باندې آیاتونه زمونږه بینات واضحه قال الذين نوايا کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نه لري د ملاقات زمونږه د بعث بعد الموت قیامت ائت بقران راوړه قران غیر هذا قران نه انکار نه کو بل بل راوړه یا مکمل بدل کا غیریت دې ته ویل کیږي او بدله یا پکې تبدیلی ترمیم پکې وکړه ترمیم راته پکې وکړي چې زمونږ د خواهش سره برابر شي دا څه تبدیل به ها جی 103 تر ان شاء الله چې دې کې د ترمیم حق خو کم از کم ته ولر چې مونږ ته هغه کم ځای د مونږ نه خو هغه پکې راته بدلاوه هغه بدلاولو ځای ته هغه د دوی د الها او بد هغه د دوی په شرک باندې رد هغه د توحید بیان هغه به دوی ته بدل دا ته وباسه دغه شان تراشه دا سورته بنی اسرائیل ته شپږ څلوېښتم آیات ها دغه خو دی د اخیر د آیات تر شي و اذا ذکرت کله چې ته ذکر کې ربک رب خپل په قران په قران کې وحده یک یوازي چې بس یوازي ذکر شنو ولو علی ادبارهم نفورا بس یو دم پشاشي او نفرت شروع کی تخت تخت کوي وای دا مسله دی بیا مونږ نشو اورې دی ګور نور قران ته وګه خو خو چې اذا ذکرت ربک فی القران وحده چې دا وحده خبر را لکه نه باس وای دا دا مان نه قبول دغه رنگ سورته صافات تلال شي سورته صافات انهم یقینا دا مشرکان کانو یدی اذا قیل لهم کله چې وویل شو دوی ته لا اله الا الله ها لا اله الا الله نشتر معبود بر حق غیر د الله نه نو یستكبرون دی بس کول دی بلوی کولا ځان به دین غټ غن دا اوس دا خبره به مونږ منو پوه شو کنه په دې ټکی به غوسه کېدل دینه دا به ته ځان توهین ښکارې نو یستكبرون معنا استکبار او تکبر کې فرق دار تکبر سره غټي کول ځان نور غټ غني او استکبار بالکل حقیر سره به یو ځان به غټ غني د لا اله الا الله ځان غټ غني یا کابل کال چې پاکستان دغه بیان جاری کړو رکن پارلیمنت چې شریعت د پارلیمنت د ارکانو سره برابرول د ارکان پارلیمنت توهین دی دا هغه لا اله الا الله یستكبرون د ظالم باندې دا لا اله الا الله دا څه بدلېږي ښا دغه رنګ سورته سواد وګورئ سورته سواد سورته سواد 15 آیات وګورئ اعتراض په کم ځای تاسو وګورئ اومو کتو سوئی اجعل الالهه اله واحده و تا آیا تا غن خدایان مونږ ته یو خدای جوړ کو ان هاذا لشیء عجاب دا خو عجیبه غو نه خبره ده دا خو عجیبه کار دی دا مونږ نه دا مونږ ته نه منځي نیمه پوښ ها سورته زمر وګورئ درويشتمه اصليشتمه سپاره کې 43 نمبر آیات و اذا ذکر الله و اذا ذکر الله کله چې ذکر کړی چې الله تعالی وحده یک یوازې نو اسم عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره پښې اسم عزت او تریږي تنګ شي قلوب الذين زونه دا کسانو لا يؤمنون بالاخره ایمان په اخرت نه راوړي په دکې ټکي غوسه کیږي چې دا وحده راته ولې وای خدای غم دی او بس دا زموږ د اوسرم کار چلی کنه دا تورې زموږ په دې رات کې په دې به غوسه کېدل د غوسه کېدو ځای ده حاجی و اذا ذکر الذين مخکې بس دی او کله چې ذکر کړی شي هغه خدایان من دوني چې غیر د الله نه دي نه اذا هم یستبشرون ناتا په دې بیا خوشاله کوي دا دي دا موږ ته ویل دا مون سره ومانه خو شي دا دا کتابه ته کې قومي بهیر کې شامل شه او اسلام راول اسلام کوم دا انکار نه کوي زموږ د طریقې رد نه کوي زموږ په طریقه د ترات کې لاندې هم پدې راځي او موږ ورته وایو چې دغه بنیاد په دې باندې ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خپل خدای ثابتول نو دا نو چې واځ خپل خپل خدای خدای هغه ټول مانو هغه مانو خو هغه رد دې په هغه الیه او شروع کړ دې په هغه رسم رواج قانون هر څه ولا رد کړ چې هغه ولا رد کړ په دک لانجم په دغه جوړ خوښي هغه وینه وی یصفه او احلامه زمونږ عقلونه په زمونږ په عقلونو چې مونږ ته جوړ کړی دي هغه راته کم عقل کړ پوه شو کنه شتم اباءنا والهاتنا دا کسی به کول نو دا دا بل صورت مؤمن وګورئ صلی رښتما سپارا ذالکم بانه دا په سبب د دې باندې چې کلا اذا دعي الله وحده چې کله مدد غوښته شي یارا او بلل شي الله تعالی وحده یک یوازي نو کفرتم تاسو کفر کوي و و کفر بمو کو و ان یشرک به تؤمنو او کله هغه سره شرک کړی نو تاسو بیا ایمان راوړی او الله خو مونږ منو مونږ صدا الله نه انکار وینه نه کړي پوه شئ خدا قصه سورته اعراف ګورئ اتمه سپاره ستر نمبر آیات او یایم آیات ښا پیدا مو کوم قالو دی وای اجئتنا آیا تراغلی مونږ ته د صد پار لنعبد الله وحده چې مونږ اے د نعبد الله باندې دغه نه چې خدا وحده ټکو سره سره ویل نعبد الله چې مونږ عبادت کو بندگی خاص کو و الله لره وحده یک یوازې و نظر او موږ پریږدو ما کان یعبد آباؤنا هغه چې موږ پلارانو عبادت کولو می دا موږ فاتنا نراول موږ ته بما اغه عذاب تعدنا چې تی موږ سره وعده کې ان كنت من الصادقین که چرته ته په دې مسله کې رښتونه عذاب راولا موږ نه منو دا خبره موږ نه منو نو به هر حال مال ته وی چې دا دوله سقایت کې ته وګوري نو مشرک صرف او صرف پیسې شی بات لګي یو خبره ته توحید ته پټ لګي یعنی الله منی صفات منی پوښ وکنا قران منی هغه ځایونه پکې نه منی چې کم ځای کې دو دغه سره تصل وی نو دا په دې طرز باندې تاسو وګورئ کنا بیا دا نن سبا وګور دا د دې سیکولرستانو نه یقینا نه زم چې هغه مشرکان سو دا مکی ولا هغه ته خوفه دا دومره د بيدینه بچی دی خو هیڅ نه منی دوی خو هیڅ نه مني او هغه چې کوم دی هغه د دومره قصې منلې الله بیا موږ دا کافي خوښ نو دا بل مسلمانان چې قول قول